دا دلیل ذکر کوي لانه دا متهم چې دا لما باعه هر کله چې خرج کړلو دا غلام فیضن دراهن باندې سوار اوګل دا مرتهن چې وکیل دراهن د ک ان راهن استرضه واکه دا راهن واپس کړلو هو دا مرهن وباع خرج کړو راهن هو دا مرهن بنفسه په خپل خرج کړو او چې په خپل خرج کې پوره دین بور کې کنیم پوره بور کې نه بنی مور کې نه نقصان پکې کوي ولو کان كذلك يبطل راهن هر کله چې دغه سی وې چې راهن طلب درف کړو د مرهون د مرتهین او بیا راهن په خپل خد کړ نو یبتل راهن راهن باطل رهن باطل سو فلهذا دا مرتهن دین به دستور پاتې دا پورا کامل په صورت تا امر دا راهین کې د بیع مرتهن له دا هم دا صورت ته لکه راهین چې په خپل خرج کول نو راهن څه شل کوي باطل شي چې باطل شل کړه مستهین الکه اوس هم دین به دستور 1000 پاتې ده ويبقى دين باقي پاتې څه دين فالبته تاوان مونږ نه ولا ورکو راهین له الا بقدر ما استوفا مگر پاغه انداز باندې چې هغه سل روپۍ لري کوم مرتهن اخیستل دي کذا هذا هم د قشان تداسو قال وان قتله عبد قيمته 100 یو غلام دا دغه قیمت 1000 دی بل غلام را ویلار شو او دغه غلام قطر کې چکم مرهون ده او دا قاتل غلام قیمت 100 روپے ده سو سلام بیا دا قاتل غلام د مقتول غلام په عوض کې ورکړی شو الکوا مرتهین لا اوس چراهین الکوایا دغه غلام قاتل را خلاصي په سلو په بل اخلاصي کا پزر نه پزر به اخلاصي پوه شو مثلا زر روپۍ به راهین مرتهین ته ورکوي دغه غلام هلکه وایه دا مرتهین واپس وله چې کوم ورکوي افتکر اخلاصی به راهین وهو دا مرهون هلکه قاتل غلام بجمیع دین وهذا عند ابي حنيفه دا له حضرت امام ابو حنیفه رحم الله مسلک تا ابو یوسف وقال محمد هو بالخيار امام محمد رحم الله فرمایي دل اختیار ده راهین له انشاء کې چې ته خو خوا افتکه بجميع دین ټول قرض دی ورکی مرتهین له او دغه راهن دی لکه ونه اخلاص کی کسل قیمت دی کس پنځه قیمت دی څه سمونه انشاء کې چې ته خو خوا سلام العبد المدفوع الى المرتهن بماله وربکی دا راهن دغه عبد المدفوع چې ورکړی شو په مقابل الکه د مقتول غلام کې چاله وي تسلیم کی ال المرتهن دا ال المرتهن دا متعلق تر مدفوع پر نه دا, دا متعلق تر څه لکه وي ها تر سلام مفعول مكتوب بيك نبي تسلم تسليم بكر راهن العبد المدفوع اغعبت ورکړی شوی په مقابل د مقتول غلام کې چاته به تسلیم کی الى المرتهين مرتهين ته ولی بماله فیوز دی غمال کی ولا شيء عليه دنه زیات شی لکه پراهین باندې نشته خوش مثلا وقال زوفر رحمه الله حضرت امام زوفر رحمه الله فرمای يسير رهنا بمئات هغه وای دا زر پیچ کوم دا په سلو باندې بدل شول اوس د عبد مدفوع د سلو روپو په مقابل کې سره راهن ده د راهن لپاره صورت دا ده چې دی به سلو روپۍ ورکوي او مرتهن به دا غلام ولا ورکوي بس خو څه مسله ده دا امام ظفر رحم الله مسلک ده ولی هغه وایي چې دا نقصان په قیمت کې دا دسته لکه نقصان فساد کې کزات حلال شنو دین پکې ختميږي در مرتهن چې نقصان پکې راشي هم الکه دین د مرتهن پکې سکی ختميږي نو دا څه سره کدا غلام په انداز نو سو باندې هلاک شوی خوش وقال الزوفر رحمه الله يصير رهنا بمئات له امام الزوفر سوائي رحمه الله ان يد رهن دا قبضه رهن د مرتهن لچ کومه ثابت له یا د استفاء انا يد رهن يد استفاء دا قبضه رهن قبضه د اصول حق مرتهن له حکما وقد تقرر او ثابت شل اصول حق مرتهن له بالهلاك په هلاکت له غلام سره ځکه غلام مرهون اصلي خو هلاک شوی لکه مقتول او څه مسله او نو د نو سو په انداز باندې هغه غوا چې هلاک ده د سلو په انداز باندې څه ده ژوند دی څه مسله الا اعتراض دا ده دا خو په کار دا ده چې دا راهن سل روپۍ هم د لور نکي اصل مرهون خو مړ شوی ده موږ الا خو موږ دومره خبره ده انه دا متعین چې دا اخلف بدلا خلیفه جوړ کړ یو بدل د مقتول غلام نه بقدر العشر په انداز د لسمې حصې باندې د قیمت څو زر خو سل روپۍ پکې پاتې شول ځکه د عبد قاتل قیمه څو ده سل روپۍ کومه مسله باندې الا انه اخلف خلیفه په خودلو د متهم خلیفه واخیستلو بدلا یو بدل بقدر العشر فانداز د لسم باندې صدر پیری فیفقدین بقدره باقی او پارچ دین په متهم باندې فانداز دغه بدل د مرهون اول باندې خوش مسله نو پیری او مولا اصحاب عام صحابه خاص دي خاص ٹھیک شه ولا سړي شي هلا ولي اصحابنا زمونږ لك مليان دلیل په زوفر باندې دار رحمه الله یو زمونږ استاد ډیر خالي وو څنګه اوس فاشه زمونږ علاقه وو عدالم حقانی کی قبر ده کنا خو زده سمې ورته ویل ویل یاره دا امام ابو یوسف امام محمد ډیر ښه مليان دي کنه او دا امام ظفر زه ما تم کې جدل نه شي او کنه کله امام صاحب ذات واسه شاګرد زین شاګرد بل واجب امام ډیر عجیب مولا تاسو پر تاسو فرق ما ته نشي تمکین او رښتیا ډیر ډیر ډیر زورور مولا دا کتابونه صح ولا یاد خلک ولي اصحابنا على زفر ان العبد ان العبد الثاني دا دوم عبد قاتل قائم مقام الاول لحما ودما په اعتبار د غوخي سره د وینې سره ولو قال نو اوس دې شسول لکه هو به هو چې اول غلام قائم وي او زموږ مسلک دا چې اول غلام موجود او قیمت کم شي قیمت کم شي او هلاک نشي د څومره دین په مقابل کې د مرهون د هغه دین په مقابل کې وسم سي مرهون لاهین به دوره دین ورکی سو چې متعین ولا ورکړي اگر کې د مرهون غلام قیمت د زلونه سل راغلي خوش مثلا ولو كان اول قائما كثير اول موجود وي مقتول غلام وانتقص شعر او نقصان راغلی په نرخ کې لا يسقط شيء من دين عندنا لما ذكرنا چې موږ مخکې لکه دا دلیل ذکر کړ چې نقصان السعر عباره عن فطول رغبات الناس فكذلك هم د قشان ته اذا قام چې کله ودرېدل المدفوع او ورکړی شوی غلام ثاني قاتل مکانه په ځای اول غلام باندې خو څه مسله د کوم حکم د منوبي هغه حکم د نائبي من وقع في محل الغير فله حكم الغير نو زمونږ احناف مسلک دا چې ټول دین به ولور کې راهي او دغه رسول په غلام د خو وخت کې نه خو خاله مکتوب ولمحمد د امام محمد رحم الله دلیل دار فی الخيار په اختیار ورکول کې راهین چې راهین خوخه ده ټول دین ورکې رسول الله په غلام را آزادای او د رسول الله په غلام الک متهم ته ورکې چې ته په لا غلام نه پوي کلمه تخپل غلام راوړ څو په ها ولمحمد في الخيال ان المرهون تغير في زمان المرتهن پیدا مرهون چې کوم د تغییر خلل په زمان د مرتهن ته مرهون اول چې کوم مقتول غلام ده هغه چا په زمان کې چې تغییر پکې راځي تغییر بالقتل تغییر بالقتل چا زمان کې راهن کې مرتهن متعین زمان کې چې د په زمان کې نو فائدې تاوان هم دته دي نو راهین ته موږ اختیار ورکو راهین له موږ اختیار ورکو چې که زر په ورکه تر اصل په غلام واړو کنه غلام دل ورکه هم تاسو غیر فی زمان مرتین نو فیخیر راهین نو اختیار ورکو چې راهین لره کلمه به اذا قتل قبل قبض لکه ما بیات قبل قبض قطر شي د مشتری خو هله که په دغه ساله کلام بیا غواړي کلمه بیا اذا قتل قبل القبض او یوم بیا علی صورت یاد کې غلام د قیمت الک زر پیدا بل غلام را ویلان دا مبيع غلام ملک او لري قاتل غلام قیمت 100 روپے ده نو مشتری خو هلکه د صدر په غلام غواړي دا غور په په مقابل کې او کله کوي ها څه غواړي پیسې به دا پیسې واپس کوي چې ما خپل ته را پوه شو مسله باندې یاره څه مسله خاله دا لکه ملکه مغصوب مغصوب غلام زر په قیمت ده غاصب څنګه ده یو بل لکه غلام را ویلان سره کړه مغصوب غلام قتل او دې قاتل غلام قیمت څه روپی وختو پیږي نه دې مخصومینو خو هدا کدا غلام غواړي او کدا غي زمان قیمت غواړي دا اول غلام زر روپی خوش مسله به شي په ورته اذا قتل في الغاصب يخير المشتري والمخصوم منه كذا هذا هم دقه شان تراهين ته اختیار ده که په زور په باندې سلور په غلام را آزادای او کدا غلام لکه ور پیګدي چاله دې مرتهین ته مرتهین و مطالبه ده دین نکړي خوش مسله دا صورت د څه ده لکه وسم چې اول غلام ژوندۍ وي او دا اول غلام د ژوند کېدلو صورت کې دا خبره ده چې کله هغه موجودي کې قیمت یې کم یو کې زیات وي نو راهین مخا مخا دین ورکی هغه مرحوم غلام ورنه علي بس خبره خلاصه دا مقتول قاتل غلام اوس قائم قام دا اول غلام دا اول غلام چې ژوندۍ وي او راهین راه ورکی زر په ورکی کې خپل غلام ورکی چې قیمت یې څلو تر رسیدلی زر روپے ورکی خام خام زر روپے ورکی اگر کنی قیمت سر روپے ولی نہیں دا صورت ورته جایز نه چورته مړه دی خو قیمت کم شو ولا زیب دا استاد در پیګل ته په دا غلام نه کوله منه قرض نه غواړي خوش کو سره به نو دی وای ولا همان تغیر لم يظهر في نفس العبد تغیر په ذات عبد کې راغلی نه ده تملیکه مالک جوړول هو د دې رهن منه مرتهن له بغیر رضاعه بغیر رضا د مرتهن چې مرتهن خو خلنه خام خیر وره ته اختیار مرتهن ته ورکه راهین له ورکه راهین له اختیار ورکه نو د مرتهن کو خو خیر کړی خو غل کې راهین اختیار کوم څه چې ورکه یا نو سم مسله او بل لاله ولان جعل رهن بدين چې کله د عبد قاتل قائم قام د عبد مقتول شو نو دا خو د څه چې دا راهله لکه د مرتهین څنګه مغلق شو بند شو په مقابل لسکی دین کې نو مرتهین و مطالبه د دین کوي راهل و مطالبه ها دا راهن نه کوي دا خو حکم جاهلی ولا کوي دا مردود شرعا خلا ولې انا جعل راهن ګرځول راهن بدین په مقابل لین کې حکم جاهلی وانه منسوخ او تا قیاس قیاس مع الفارق وکړلو مبيعا قبل القبض دا هلاک سوله قیمت زر روپے ده قاتل غلام قیمت سل روپے ده نو هغه کې هغه ځان ته حکم ده او دا ځان له څنګه ته وګوره بخلاف البيع لان خيار فيه دا اختیار فيه پر بيع کې حکم حکم د خيار الفسق فسق ده وهو مشروع چې دا شریعت مشتری ته اختیار ورکړي اختیار دغه اختیار د فسخ ور کوي او به کې فسخ وي کني اقاله فسخ وي کني اقاله چې کې فسخ راځي فسخ ولا کنه به حکم او فسخ رهن چې یو ځل وشي الکه دا حکم رهن نه ده نو رهن کې فسخ نشته وای مولا چې ځل لازم شي او په وای کې فسخ موږ مغصوب نه ته اختیار ورکو مغصوب منه ته اختیار کې چې ته مغصوب الکه مقتول او یو غلام قتل چې قیمه صرف یو نو خدا اوس دا مغصوب واقعي دا د غاصب څنګه هلاک شو او د دې غصب حکم اخیستل د زمان د غصب حکم اغستل د زمانه د مقصوم له د غاصب نه دا موږ د اختیار ورته خو موږ بس تا خو نه کاغه خپل زمان غواړي او که په خپل د عبد ها ځکه د عبد قاتل هم یو قسم سره لکه انا مقتول غلام په مقابل کې یو قسم سمان راځي پښتو په زمونږ چې دته اختیار ورکو له هغه په اعتبار د سمان سره مقصود نه هوته او زمان خو په لکه شدي هغه کې وی کړه څه ورته وای بس پښتو پیږي ته دی وی لئن التمل بادای زمان مشروع ده دا مالک کېدل غاصب پاور کول د زمان سره مقسمنه د امر مشروع ده شدید کې راغلی او مرتهن دا مالک تراه نه ګرځيږي په سبب د قرض باندې څه وایي خطأ فزمان الجناء على المرتهن دوي چې کله عبد مرهون قاتل شو بل څوک قتل کړ نو په دغه باندې زمان له جنایت القتل لازم شو پر عبد مرهون باندې نو دا زمان له جنایت بسوق ور کوي دا فزمان الجنایت على المرتهن زمان د جنایت دا په مرتهن ده وليس نشتا له د مرتهن لپاره حیات فا چې دا غلام ورکی ولی قانون دا ده نو باکي مرتهن لپاره دوه لارې دي یو لار دا چې د فدیه د جنایت ورکی څور کی بل لار دا چې دفع د غلام کله کې ولی د جنایت له ورکی خو د سره غلام نشي کولی ولې ځکه د سره ولی د جنایت دا غ سیس کیږي چې هغه لکه د مالک طرف نه وي او مرتهین هو مالک مالک لکه راهین دی مرتهین مالک نه دی البته فدیه ورکول شي ځکه فدیه هغه په صورت غلام ته کې په صورت خپل ملک ور خپل پیسې ورکړي ورکړي خپل پیسې ورکړي او ورکول شي خو سمجه لانه دا متین چې لا یملک التملیک دی مالک نه ده لا یملک قادر نه ده التملیک په مالک جوړولو د غیر ولی لانه ليس بمالک بنفسه ده په خپل مالک نه به بل څنګه مالک جوړ ها مزین لري په خپل مالک نه دی عبد بل څنګه مالک جوړ شو بس ولا فدا کچیر دی مرتين فدیه ورکړه طهر المحل پاک دا محل جنایت نه چې مرهون ده فبقدين باقي فاسدين دا مرتهن على حاله فخبل حال باندې ولا ارجو رجوع بنکې دا مرتهن على راهن پراهن باندې بشيء من الفداء فيوصي ذلك الفديه باندې ولي ان الجنايه حصلت في زمانه الجنايه حاصل سره ولکه د په زمان کې د زمانه په مرتهن لازم د راهن د وجه نه نه ورته وخت په یا نو سمسل فکان علیه اصلاحها واجب په د باندې اصلاح د دې لکه جنایت کته خو دې غریب خو مجبور ده زمان ته د واجب موږ دې پر یو بل چل شته د دې په دین انکار وکړي په دین یې سوکي انکار خود به خود به قاضي لکه ها راهین ته چې فدیه ولا ور یا غلام ولا استحق دا په حق باندې یوړل شو چا یوړل ولی د جنایت لمانا رجات د یو معنا نه چې قتلوا فی زمان المرتهن چې په زمان المرتهن کې راغله عبد مرهون طرفنا فصار كالهلاك نو وګړه کدا غلام چې هلاک شوی وي د مرتهن څنګه فیصله ک غلام چې هلاک شوی الک مرتهن څنګه خدای خو څه لکه زاول مزوي خلا وکذالک الفضا خدای هغه سړي کله کله لې سړي د خزو کو نظام لې زوی خدای ملک وکذالک الفضا کچته دې راهي لکه فدیه ورکړل دی لکه ولید جنات لا راهي نه جمعه دا خو غلام د لاس نه وستل په کار نه دي دا نه څه نو څه شری وکړو سیدی ورکړل ولی د جنایت د جنایت او زه مرتین ما ما بیا غر کړ کړ د غر کړ غر کړ بل ورځلا پښتو په دې نه پکې لاړل دې لاړل خره وکذالک هم د قشان ده زاوی سوال د نارینه لپاره مکروه دي ښه زاولی نه موږ زاولی وایو تاسو ته وایي زاولی چې کوم دی علت په عربي کې ورته وایي د نر د پاره مکروه د رخذو کار دی ښه هر هغه عمل چې هغه خځې کوي او سړی کوي هغه لکه نر د پاره مکروه پښتو نه پوهېږي سړي شي وكذلك ان صدع لعل العبد اي مولا دا عبد چې د راهین ته حاصل سبیلای وس کې سره راوځي سره نه ویل دا کله کې سیدی ولا ورکړ او سره نه ویل چې اساس د ایواز د چاله وجه نه پلازم دا هغه زمانه وجه نه دغه کار وجه نه چې هغه زمان په مرتهین لازم او مرتهین کار وکړو مجبور الک راهر غریب مجبور خام خام الک سیدی ور لأن العبد کله حاصل دا بنده دې شوی لکه لکه دا غلام د سیدا کله حاصل لکه حاصل شوی له دی راهن له بعوض په عوض باندې هغه عوض کان علی المرتهن چې هغه په مرتهن باندې واجب کلم چې کان په اعلی داخل شي دا مفید لپاره د وجوب د مواظبت وي سمو کال چې کله په اعلی داخل شي دا د فائدہ د وجوب او د مواظبت ورکړي نو کان علی المرتهن هغه چې هو له اعلی دوام په مرتهن ولا خص مرتهن نور کې انکار کوي او لکه چون کې د مالک ته راهنه د مجبور ده لکه پښتو پی خلا او اول فدا هغه ایوس هغه فدیو لازم په مرتهینو په خلاف ولد راهن په خلاف ولد راهن اذا قتل انسان یو سړی من ذلک راهن کړل او دا حامله ده او دا مرهونه شوله او په زمانه راهن کې لکه وایا بچای و دیګاو اوس دا غران دا بچای ستر شو ستر شلو سړی ولا جوړ ستران بل سړی مړ دی ولا درهن مړ او یې له چا مال ضایع کړ نو دې زمانه په مرتهین کې براهین دې زمان په براهین باندې مرتهین باندې مطالبه د فدی کې او نو د فدف خاص نشي کوله تعالی قربان شوه وخلاف ولد ران اذا قتل انسانا تکل قتل کدا ولد ران انسان او استهلك مال شا مال هلاکی حيث فرشان يخاطب خبره بقول شي الراهن دراهن سره بدت پور کول باندې او الفداء فل ابتداء فاول کی ولې لانه دا ولد ران چې غیر مضمون على المرتهن دا مرتهن باندې مضمون نه نه غیر مرهون غیر مزون علی المرتين فإن دفع تشت مولا ورک خرج من رهن رهن اوت له خلا بس كل شيء من الدين لكن شي مضمون نصف مرتين ما خدای نه نصف کیږي خوش مسله ها کما لو هلاک کچې تعالی صلی الله علیه وسلم فدای په اول کې خپل دی هلاک شو ولا جراح هلاک د مرتين دین پکې تللی مرزګه مرتين باندې مضمون نو کوین فدا کچیر ولا د راهن فدیه ورکړل دی راهن اوس دا د راهنیت اوتلو کو نه وتلو دوه خبرې سولې ولا د راهن په دفع صلاه دا د راهنیت نه اوتلو او کچیر راهن د دې د جنایت فدیه ورکړل بیا د ولد راهن دا راهن نه ونوتل خوش مسله باندې خلا ولې ځکه بری کې تبادل د ملک د صورت فدیه کې را نه غیر راهن او په صورت دغه کې تبادل سره راغی ملک راغی نو راهن هغه شی مرحوم کې چې هغه د ملک او چې د لکه فدیه کې دفع وکړه د خلک د ولید جنایت ملک نه لکه بیا مرحوم کې دلې نه پیږي مسله نه پیږي فولان مع امه دا ولد رهن دا مرحوم دا سلنا عليك مور مبارکه على هذه مالك څنګه چې مخکې دواړه لکه مرهون ولا يستهلك العبد المرهون مالا یو عبد مرهون نه بل کمال هلاک ربي الله صمد ماشته يستغرق رقبته د زر روپو تاوان یې وکړو ای د قیمت هم سوره ده زر روپې ده فین عدل مرتهن کښینه مرتهن ورک عدینا هغه دین الذي هغه دین لازم العبد شغه لازم او بنده باندې فدین علی حاله فدې د مرتهن سم په خپل حال باندې فاتحه کما فی الفدیه کما فی الفدا لکه فدیه د جنایت کې او البته هلکه دا مرتهن به د غدین دراهن غواړي نه ولی ځکه دا جنایت یې د په زمان کې کړی ده او نو تفهیر هم په دې سوال کوي لازم وو کته خود ته تاوان ولاله موږ ته خو انکار دی وکنه دی وخت څه مثلا وای او ان ابا تشیر متین انکار وکړي چې مړه دا غوانو اروغ بد ما شاعر جګړه کې مالونه باندې کوم نشو کولای وخت په وین ابا کچری د مرتهین انکار وک قیل او ویل چې راهن راهن لا بيع هو فی دین دا خرج ته پړه د کې کوم د جنایت په وجبانه پرې هم عبد مرهون باندې او قتلې بيع هو فی دین الا البتا دو خبرې په دې صورت کې یا یې خرج ته په دین کې یې خرج په دین کې ګوري یو جنایت فی رقبه ده یو جنایت فی المال ده چې جنایت فی رقبه کې هغه ته فدیه او د صدواړه ده از جنایت فی المال کې هغه ته یا خرڅول د غلام دي یا الک د راهن مالک ته پر ادا ده ته ټول سلیم ده خلاص ها بیا هو خرص کا فی دین او مقابل د دین الا یختار د پر اختیار دا ایو دی چې ادا کې د غدین عنه د عبد طرف دراهن فین ادا کشیر دی راهن دین ادا ک بطل دین المتین کما ذکرنا فی الفدا د متین دین باطل سبق آسان لغو طویل ده پښتون په یو وخت لاسته 15 منټه وخت ده خره ویلم یؤدی کشیر راهن عدالت د دین وبيع العبد او خلط شو غلام فيه په دغه دین کې چې کوم په غلام باندې په سودا هلاکت مال باندې او تلو ياخذ صاحب دین ياخذ صاحب دین العبد دينه وابخل صاحب دین د عبد دین خپل دین چې چا مال هلاک کړي هغه په پیله واخلي دغه غلام چې کومې پیسې راغلي دي جوړي شوی دي مرتهین به نه اخلي بل ولید جنایت به لکه ها نه اخلي ګوره د ولی د جنایت پر اخبه کې د د ذات سره تعلق ده د مرتهین علیکه د ذات سره سره تعلق نه سره کله مالیت سره تعلق ده پښتو په کې نه پوهه لئن دین العبد مقدم علی دین المرتهین دین د عبد چې په د باندې کوم دین او ختلې ده دا مقدم د په دین مرتهین باندې ولی دین مرتهین په عبد نه ده دین د مرتهین پر راهین باندې ده څه مسله باندې او دا شانته ولی د جنایت کوم نه لکه وحق الولي الجناية نوع لأن دين العبد هغه دين چې په عبد باندې والي مقدم على دين المرتهن ولې دين المرتهن پر هغه باندې دين عبد په خپل په عبد وحق ولي الجناية او په حق د ولي د جنایت باندې هم د حق لکه د دې دین د عبد مقدم ده لتقدم على حق المولى ها ځکه اے مولا ما ته وښه د ولی جنایت هم تعلق د رقبه سره ده د مولا تعلق هم د سره ده رقبه سره نو تاسو د مولا حق وی ده کنه د ولی جنایت حق وی ده زر زر وای د مولا حق وی ده کنه بالفعل مالک ته ولی جنایت مال مالکی سره دفع وکړي څنګه سمولا اوس د دې عمل باندې چې دین واوکلو نو حکم د شریعت دار چې د په دین کې خرڅول شي د مولا حق ته باندې شي قتل کېږي چې د مالک ته اگر که دین په مولا نه دا وخت دین په چا وخت دی عمل باندې ولیکن دا مولا نو د دین چې په عبد باندې والي دغه دین الکه مقدم د په حق د مولا باندې نو په حق د ولی جناتن به طریق الاولاد چې کوم ده مقدم ده خدای پوي کول باندې